الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الواحد يعني أن سانع العالم واحدنا ولا يمكن أن يصدق مفهوم مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدتنا لفظ د الواحد دا یا جز د له مدعا مذکور نه او یا دا صفت د لپاره د مدعا مذکور مخکې ماتن رحمت الله علیه دا خبره کړې و والمحدث للعالم هو الله تعالی پیدا کون کوي د دې عالم د پاره الله تعالی ده دغه دعوه یې بیا مبرهنه کړې وه د دې دپاره یې دلائل ویلي وو نن د هغې یو جز ذکر کوي چې والمحدث للعالم هو الله الواحد پیدا کوونکی د عالم د پاره الله تعالی واحد لا شریک ده او یا دغه الواحد صفت لپاره د ما قبل ده صفت لپاره دی هغه جز د مدعا مذکوره ده مدعا مذکوره خو دا وه چې والمحدث للعالم هو الله نو اوس الته هو الله کې لفظ د الله راغلی وو دا جز د مدعا وو دیغه د پاره لفظ د الواحد صفت راغلی دا نو معنا دا سو چې والمحدث للعالم پيدا کوونکی د عالم د پاره هو الله هغه الله تعالی ده هسې الله تعالی الواحد چې هغه یو ذات ده شارح رحمت الله علیه ولیکل د متن په حاصل خو پوه شوي په دوه طریقو ولګیده شارح رحمت الله علیه ولیکل یعنی ان صانع العالم واحدنا غرض دې شارح رحمت الله علیه له تعلیق د دې شرحې نه هغه دفعه د اشکالینو ده. اول سوال په دوو طریقو باندې وارد ده. سوال دا واردیږي معترض یایي معترض یې چې لفظ د الواحد ماتن رحمت الله علیه ذکر کړی ده عام طور بندې عام طور بندې په متن کې چې ذکر کیږي هغه کلام مستقله جمله او قضیه ذکر کیږي ذکر د مفرداتو په کلام کې مستکره او شنیع ده او ذکر د مفرداتو دا مفید لپاره د فائدې نه ده ماتن رحمت الله علیه خو ویلې چې الواحد نو لفظ د الواحد الواحد هغه یو ذات نه نه الواحد چې دی یو ده نو اوس دلته دا لفظ د الواحد له قبیلې د مفرداتو نه ده او ذکر د مفرد دا مفید لپاره د فایدې نه وي نو څه وجه وه چې ماتن رحمت الله علیه دلته دا کلام هغه په طریقې د افراد سره راوړ هغه کلام مرکبه جمله او قضیه تامه یې رانه وړله نو دی راغی له دې نه یې جواب وکړ، حاصل د جواب یې دا ده چې دا صورت صورت د مفرد ده خو لیکن په واقع کې دا قضیه او جمله ده. صورت صورت د دې د مفرد راغلی ده خو لیکن در حقیقت او فی الواقع دا قضیه او جمله راغلې ده ځکه تقدیر د کلام دا ده، ان صانع العالم واحد، واحد نه معنی دا ده چې ان صانع العالم واحد، پیدا کوونکی د دې عالم او د کایناتو د پاره یکتا یو ذات ده. نو بنا په دې باندې ان صانع العالم واحد دا جمله ده قضیه ده او دا رنګه کلام تام مفید د فایدې راغلی ده لهذا په دې باندې دغه اشکال نه واردیږي. یا په دویمې طریقې باندې سوال نقل کوي. سوال دا راځي چې کله ماتن رحمت الله علیه مخکې دعوه وکړه په هغه دعوی کې ویلې چې پیدا کوونکی د عالم الله ده په عالم کې خو په لفظ د الله کې خو مګه اختلاف زده کړی ده او قول منصوره معلوم کړی ده چې لفظ د الله د عالم شخص ده چې کله عالم شخص وګرځیده عالم شخص وګرځیده نو د عالم سره یووالی لازم وي نو دغه يووالی هغه د لفظ د الله نه مستفاد وو. له هغه نه روسته چې فاضل ماتن رحمة الله علیه بیا الواحدو ذکر کوي، دوباره ذکر د الواحدو دا لغوه او مستدرک ده. نو څه وجه وه چې د لفظ د الله نه روسته ماتن رحمة الله علیه بیا وویلې چې الواحدو. تاسو په دې خبره پیګی ځین ته مرسته ده سائل راغی سوال وکړ چې الواحد چې ماتن رحمت الله علیه راوړی نو دا په کلام کې تکرار کړی دا یا د سی ویای چې په کلام کې لغویت او استدراک راغلی دا ولی وې دی و جنا چې الته ویلی وو چې والمحدث للعالم هو الله نو چې کله الله ذکر کړی وو الله عالم شخص ده او له عالمیت سره لازم یوالی ده وحدت دا له علم نه مستفاد و، نو چې کله یووالی او وحدت هغه د علم نه معلومېده، له دې نه روسته دوباره بیا ذکر کول چې الواحد نو دا په کلام کې لغو او مستدرک دا په کلام کې تکرار ده، په کار دا وه چې ماتن رحمة الله علیه لفظ د الواحد نه وای راوړی. شارح راغی له دې نه یې جواب وکړ، یعنې ان صانع العالم واحد، چې صاحبه په، خ، مطلب باندې تا ځان نه دی پوه کړی، له لفظ د الله نه وحدت معلوم شوی، دا خو هغه وحدت ذاتي ده او دلته چې ماتن رحمة الله علیه وویلې چې الله یو ده، مراد دلته له یووالي نه یووالی په اعتبار د صفت سره ده. ځکه تعبیر دا وک یعنی ان صانع العالم واحد چې په اعتبار د صنع د عالم سره الله تعالی یو ده صنع د الله تعالی د پاره صفت راغلی ده پیدا کول دا د الله تعالی د پاره صفت راغلی ده نو په دې صفت د خلق او د صنع کې الله تعالی یو ده نو مخکې هغه وحدت په یو اعتبار او په یوې طریقې باندې وو دلته وحدت هغه په بلې طریقې باندې ده ځکه هغه وحدت ذاتیه او دغه وحدت صفتی ده هغه وحدت ذاتیه او ها صاحبانو دغه وحدت صفتی ده که په دواړو موضعینو کې وحدت ذاتی وای یا په دواړو موضعینو کې وحدت صفتی وای بیا به لغویت او استدراک راغلی وو خو چې کله معال د کلام سابقه مغایر سره له کلام لاحقه سره نو فاین اللغویت والاستدراک چیرته راغلی د لغویت او استدراک نه تکرار راغی نه لغویت راغی نه اشکال وارد سو په دې یو غرض خو څنګه څه پوه شوي دویمه خبره ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود غرض په دې سره د فد بل اعتراض ده سوال دا راځي معترض یې چې لکه څنګه چې الله تعالی آغا په صفت د سنوي کې واحد ده دغه شان واجب سبحانه هغه په وصف د معبودیت کې واحد لا شریک ده په کار دا وا چې ماتن رحمت الله علی د صفت د خلق او د صنع ذکر وک نو د دې ذکر هم کړی وای چې معبودم صرف یو الله تعالی ده نو وحدت خو لکه د الله د پاره هغه په صفت د صنع او د خلق راغلی ده دغه شان هغه په وصف د معبودیت کې راغلی ده معبودم سوا له دنه بل څوک نسته نو هغه به يم ذکر کړی وو نو هغه يې ولې رانه وړه نو دی راغی له دې نه يې جواب وکړه حاصل د جواب دا ده حاصل د جواب دا ده چې دغه دعوا آغا ماتن رحمت الله علیه ذکر نکړه لدی وجنا چې دغه هغه لازمه وه له دغې اولې دعوې سره چې کله موږ دا ثابته کړه چې صانع د ټولو کائناتو دپاره دغه الله تعالی ده نو ددې سره په طريقې د استلزام دا هم ثابته سوله چې معبود به هم صرف يو دی وي ولې وي ځکه عبادت او تعظيم د چا په کار وي چې هغه مع... چې هغه څه وي چې هغه محسن اعظم وي له تا سره یې احسانات کړي وي او د هغه د پاره عظمت وي او هغه د لوی شان واله وي نو اوس چې کله موږ وکتل چې دا ټولو شیانو د پاره صانع الله تعالی ده نو د موږ او تاسې مبادیات اصول لکه والدین مور و پلار دا چا پیدا کړیو الله تعالی ځکه موږ دعوه ثابته کړه چې صانع د عالم د پاره الله تعالی د یو ذات ده نو اوس چې صانع يو څه دغه مابعديات درته پيدا کړي وو او دا رنګه دې موږ او د تاسې د پاره مفادات چې څومره د ګټې شيان دي له هند پيدايش نه تر مماته پورې دا ټول چاره ته پيدا کړي دي ماکولات مشروبات الى غير ذلك من المنافع چې څومره فوايد دي دا د موږ او د تاسې لپاره چا پیدا کړي؟ اه صاحبانو! الله تعالی ځکه دغې دعوې کې ثابته شوه، ان صانع العالم واحدن، نو چې کله دا ټول مبادیات هغه الله پیدا کړي دي، د یغو لپاره صانع الله ده، مفادات یغه پیدا کړي دي، خو معلومه دا ده چې دغه ټول احسانات په موږ باندې د دغه یو ذات دي. نو محسن اعظم هغه څوک وګرځید واجب سبحانه نو معبود بم صرف دغه یو ذات وی چې د موږ سره دومره لوی احسانات دي نو بیا د بل چا د عبادت تصور په دې کې کېدلی شي په پیدل نو د دې سره په طریقې د استلزام دا ثابت سوله چې معبود به هم دغه یو ذات وي او مفهوم دی واجب الوجود چې هغه ضروري الوجود او معبود وي، هغه به هم د دغه الله نه سوا په بل چا باندې نه صادق کېږي، نو ځکه يې وويلې چې ولا يمکن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدتنا نو صدق د دې مفهوم د الله هغه به هم سوا د دغه یو ذات نه په بل شي باندې نه سي کېدلی. نو معبود به هم دغه یو الله تعالی وي نو هغه استلزاما معلومه سوې وه هغه استلزاما معلومه سوې وه نو د دې وجنه یې هغه دعوه رانه وړه خو په دې باندې یو بل اشکال راځي هغه دا ده سائل یې چې صاحب دوه دعوی دي ذکر کړې یو دعوه دې دا ذکر کړه چې سامع یو الله تعالی ده دویمه دعوه دې دا ذکر کړه چې معبود یو الله تعالی ده وجه څه وه چې فاضل شارح رحمت الله علیه په مابعد کې د دغه یوې دعوې د پاره دلیل وویلې او د دویمې دعوې د پاره دلیل رانه وړه دغه بندې خو دعوه قائمه په دغه بندې خو هغه دلیل قائم ک چې هغه صفت د صنع کې الله تعالی یو ده لکه وروسته به دلیل یایی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا برهان تمانع ذکر کوي لیکن د دویمې دعوې دپاره چې ولا یمکن ان یصدقه د دې دپاره د دلیل رانه وړ فهل لهذا وجه وجیه نو آیا د دې دپاره څه د څه غوره نکته سته نو تاسو بل دینه جواب وکړي چې و نکته موجوده ده هغه دا ده چې اصل کې دغه دوه دعوې دي، د یوې دعوې بنیاد او اساس هغه په دلیل نقلیه بندي و، هغه فاضل شارح رحمته الله علیه په مابعد کې ذکر کړی ده چې لو کان فیهما الهة الا الله او د دویمې دعوې مدار او بنیاد هغه په عقلي دلیل باندې راغلی و او هغه عقلي دلیل فلاسفه و ذکر کړی و نو دلته دوباره بیا ذکر کولو ته حاجت نه و هغه نقلي دليل چا نه وو راوړی، له دې وجې نه فاضل شارح ذکر کړ او عقلي دليل چونکې فلاسفه وو ذکر کړی وو، د هغه ذکر کولو ته حاجت نه وو. مخکې موږ او تاسې د دې دليل وضاحت کړی وو چې په وجوب الوجود کې د الله سره څوک شريک نشته، ولې که يو بل واجب پيدا شي نو دغه ماهيت وجوبي دا به څه سي ما به الاشتراک سي او پیښه دا ده چې هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز نو یا به دغه ماهیت وجوبي جنس ګرځوي نو لاندې بلدینه ما به الامتیاز فصل وي او یا به دا نوع ګرځوي نو لاندې بلدینه تشخص وي په تقدیر اولی باندې چې کله تا دی واجب دی پاره جنس او فصل راوړه جنس او فصل دا اجزا دي کنه اجزا لپاره د مرکب وي نو مترل لازم څه ترکیب په باری تعالی کې او ترکیب باطل ده ولې؟ وی ځکه لازمیږي امکان او حدوث د باری تعالی ځکه هر مرکب په خپل قوام کې محتاج وي اجزاو لره احتیاج دا اماره د امکان او د حدوث ده کنه تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. او کته یې چې دغه ماهیت وجوبي دا هغه ماهیت نوعي ده نو بیا امتیاز دی وی نوعي چې لبل ناراضي هغه په څه باندې راضي صاحبانو په تشخص باندې او تشخص کې ما درته ویلو د متقدمینو را ادا ده چې دا جز منه شی وي چې کله دا په جز کې دا جز منه شی وګرځیده نو جز دی یو شی دی پاره فرع دی ترکیب ده نو بیا لازم څه ترکیب په باری تعالی کې تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا نو ددې وجې نه مفهوم د واجب الوجود او معبود دغه به صرف دغه یو الله تعالی وي هغه په بل چا باندې نسی صادق کېدلی نه سولې پوي ځان ته مرسته او یا وی چې ولا يمكن غرض په دې سره د فد یو بل اعتراض وارد ده سوال دا راځي معترض یې چې تا دا ویلې تا ویلې یعنی ان صانع العالم واحد د دین ضمنن دارا معلومه شو چې صانع یو ده نو دغه واجب الوجود د دې بسې د کم سوا د دغه یو ذات نه په بل نه کیږي نو تاسې دغه ماهیت دې واجب الوجوب ثابت کړی ده مراد به د دغه ماهیت نه ماهیت نوعي وي په پیدلې نو چې کله ماهیت نوعي راغی نو دغه ماهیت نوعي به نه نوعي نه دا به ماهیت طبيعي وي دغه ماهیت طبيعي به یا متحقق وي په ضمن د جنس کې او یا به متحقق وي په ضمن د نوع کې علا کې له تقدیرین هغه لازمی کی ترکیب په باری کې ځکه اوس موږ تاسو تقریر او بیان وکړ چې دغه ماهیت تبعیه هغه که جنس اخلي نو هر جنس دی پاره بیا فصل وي جنس او فصل دا د مرکب دی پاره او که چیرته نوع وي نو امتیاز دی وی نوع دی بل نه په تشخص راځي دیغه دی پاره بیا خامخه یا کدانی هغه زور تعبیر کوي چې کله د ماهیت تبعی واخیست نو هر ما به نو هر ماهیت تبعی دا ما به الاشتراک وي او هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز نو که جنسي اخلي امتیاز به بالفصل وي که نوعي اخلي امتیاز به بالتشخص وي علا کې له تقدیرین لازمیږي ترکیب په باری کې او ترکیب په باری کې محال ده ځکه لازمیږي امکان او حدوث د باری تعالی هغه منافی د وجوب الوجود سره په پیدلې نو دی راغی د دینه جواب وکړ چې نه صاحب مراد مال دې ماهیت نه مراد مال دې ماهیت نه هغه ماهیت شخصي ده نو معنا دا ده ولا يمكن ان يصدق ممکن نه ده چې صدق د مفهوم دی واجب الوجود راسي الا على ذات واحدتنا صرف دغه یو ذات بوي نو ماهیت تبعید معنی د مراد حتی چې په ما باندې اشکالو اعتراض وکړي په ذهن کې کېنا سبق متن کې دوه خبرې وکړي چې یا دا صفت لپاره دی یو جز د دعوی مذکورې ده او یا دا هغه جز د دعوی مذکورې نه که جز د دعوی نسی تعبیر بدا کوي چې والمحدث للعالم هو الله الواحد او که صفت لپاره دی غسینو بیا بدسي چې والمحدث للعالم هو الله الواحد او بیا ما ویلی یعنی ان صانع العالم واحد د دې نه غرض د شارح د فل اشکالینو ده او ولا يمكنو سره بیا د فل اشکالینو ده نو عبارت ګوري الواحد هغه الله هسي الله تعالی چې د یو ده یعنی معنی د دې والدا دا ان صانع العالم واحدنا چې په صفت د سنو کې د یو دا ولا يمكن ممکن نه ده ان يصدق چې صدق راسي د مفهوم د واجب الوجود الا على ذات واحدتنا